وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد په پرونی درس کې موږ او تاسو دا خبره واخته چې مسلمانان په مجموع کې عموما د یوې جګړې سره مخ دي او هغه جګړه فکری جګړه ده کومه جګړه ده فکری جګړه ده عسکري جګړه نه ده که څه هم عسکري جګړه په خپل ځای پاتې ده خو فکری جګړه تر هغه زیاته مؤثره واقع شوې ده او بیا د دغه فکری جګړې آثار او مجالونه یا ډګرونه د موږ ولیدل چې په هر هر مجال کې یا په هر ډګر کې موږ د دغه جګړې قربانیان یو دا معلومه شوه چې هم د سیاست او حاکمیت په ډګر کې هم د فرهنګ او د رسم و رواج او اجتماعي زندګۍ په ډګر کې هم د دفاع او د امنیت په ډګر کې هم د تعلیم په ډګر کې هم د تشریع او د قانون په ډګر کې هم د اقتصاد او مال په ډګر کې په دې هر څه کې منګه د یوې فکري جګړې قربانیان یو او بلکې منګه پکې ماتې خوړلې یو دا خبره مې یاده کړه کنه او په دې باندې مثالونه یاد کړ ډېر ډېر مثالونه مې یاد کړل اوس دا چې ولی دښمنانو د مسلمانانو په خلاف د عسکري جګړې ترڅنګ فکری جګړه هم شروع کړه نن په دې باندې خبره کوم چرا دشمنان اسلام در کنار جبهه جنگ عسکری علیه امت مسلمان جبهه جنگ فکری را هم گشودن چرا همین جواب چرا را انشالله انشالله امروز در درس ما میگه دا یو خبره دویمه خبره دا چې لغونی واضح کوه دا هره جګړه خپل وسایل لري مثلا د عسکري جګړې وسایل څه شي دي ټانک ده توپ ده بارود ده بل څه ده تاسو ما سره کومک وکړئ طیاره ده کشتۍ ده توپک ده راکټ ده ماین ده موټر ده فوجي ده عسكر صاحب صاحب منصب ده او او زری پوسټ ده سټلایټ ده او اتوم ده دای وسایل دي د فکری جګړې لپاره دغه چې پرونه موږ مجالونه ولوستل او پرونه موږ اثار ولیدل د دې لپاره خپل وسایل دي لکه څنګه چې جګړه فکری ده دا ډول وسایل هم فکری دي د دې فکری جګړې وسایل څه شي دي د دې فکری جګړې وسایل مکتب ده پوهنتون ده کتاب ده مجله ده رادیو ده اخبار ده تلویزیون ده تیاتر ده سینما ده کتابخانه ده کانفرنس ده سیمینار ده او مناظرې دي تحقیقي مراکز دي کتابونه دي انسایکلوپیډیا دي موسوعه غټ غټ کتابونه چې لیکل کیږي دا دي فاکولټي دي دا د دې جنگ وسایل دي ځکه په فکری جنگ کې فکر فکر ته ماته ورکولای شي توپ او ټانګ فکر ته ماته نشي ورکولای د توپ او د ټانګ مقابله په توپ او ټانګ کې دی شي خو د فکر مقابله په توپ او ټانګ باندې نشي کېدلی زه تاسو ساده مثال وایم پرون منګه کمونیزم خپل وطن کې توپ او ټانګې منګه ورمات ک هغه نظام منګه ورړنګ ک خو کم کمونیست منګه مسلمان ک آیا د بعد از دوره بعد از پیروزی مجاهدین یا بعد از سقوط یا فتح کابل یا بگویم ائتلاف که بین بعضی ها و بعضی کمونیست ها به میان آمد تا به امروز شما گاهی هم شنیده اید از کسی که از کمونیزم توبه کرده باشه علال اعلان گفته باشه که من بیراه بودم کافر بودم کمونیزم یک نظریه کفر بود به علت و یا به در نتیجه فعالیت فلان عالم یا فلان شخص یا فلان صاحب نظر یا فلان تنظیم گمراهی و کجروی و نامعقولیت نظریه کمونیسم به من روشن شد بناهن ما او را ترک کردم امروز ما سر از نو مسلمان هستم ای مردم مثل که دیروز شما را شما مرا کافر فکر میکردید امروز مرا از نظریات دیروزه خود طائب فکر بکنی من توبه کشیدم و مسلمان شد کسی هم اعلان کرده از چند هزار کمونیستی که ما داشتیم در افغانستان ما نه در اخبار شنیدم خواندم نه از کدام رادیو شنیدم نه از کدام شخص شنیدم که او از نظریه کمونیسم توبه کرده باشه چی کردن څنګه را تبدیل کردن از کمونیزم به کپیتالیزم دور خوردن از یک شیوه کفر از یک گونه کفر به یک شیوه و گونه دیگر کفر تبدیل شدن دیروز در خدمت یک دشمن قرار داشتن امروز در خدمت دشمن دیگر قرار دارن چون ما اونها را فک... شکست فکری ندادیم به این متوجه نشدیم ما مشغول جنگ شدیم با خود چطور یک جایش کنیم با نام های مختلف وحدت ملی بکنیم و عفو بکنیم و فلان بکنیم و یا بکشیم بله نظریه را نکشتیم شخص را کشتیم اما مردم امروز در خدمت دیگه مردم در خدمت دشمن دیگه قرار دارد لیکن صحابه کرام که می رفتن یک جا را که فتح می کردن او ملت را مسلمان می گردنیدن به دعوت و به تعلیم و به بنا کردن مساجد و صحابه کرام شیوه زندگیشان شیوه فتوحاتشان این بود که هر جایی که می رفتن اول مسجد را بنا می کردن اول مسجد را بنا می کردن من کمتر به یاد دارم یا کمتر شنیدم من که تنظیم های مجاهدین که بعد از زوال حکومت کمونیستا بالای افغانستان مسلط شدن کدام مسجد مشهوری را بنا کرده باشند اصلا به یاد ندارم که کدام تنظیم کدام مسجد را بنا کرده باشه صحابه کرام هر جایی که میرسن مسجد اول جور میکردن اینها نه مساجد سابقه را آباد کردن نه کدام مسجد مشهوری را آ یک مسجد را مشنیدن گفتن که مولای صاحب حقانی در خوست کدام مسجد تاریخی را جور کرد که چندین میلیون نمیدانم کلدار یا دلار بالایش مصرف شده و شاید از بزرگترین مساجد باشه در افغانستان در خوست کدام مسجد نوی او جور کرده بود او هم چرا جور کرده به خاطر از که ملا بود ملا فرزند مسجد می باشه نی از مسجد بر آمده بود پس به مسجد در آمد گفت که من همینجا خوانده بودم از همینجا بر آمده بودم همین مدرسه ما بود همین منطلق دعوت ما بود کم از کم همین را کمک آباد بکنم ملا بود نو فکر څنګه چې جګړه فکری ده د فکری جګړې لپاره وسایل هم فکری وي او د فکری وسایلو د لړۍ یا سلسله ما د تاسو خدمت کې عرض کړه چې هغه مکتب دی پوهنتون دی کتاب ده، مجله ده، اخبار ده، راډیو ده، سیمینار ده، کنفرانس ده، سینما ده، تیاتر ده، ادبیات دي، شعر ده، شاعري ده، دا ټول شیان دي، تمثیل ده، کتابخانه ده، مناظره ده، سټلایټ ده، انټرنیټ ده، بحثونه دي او کلبونه دي. ندوی دي مختلفي دا د فکری جګړې وسایل دي یعنی په بل عبارت غیر عسکري وسایل دي غیر جنگي وسایل دي دا غیر جنگي وسایل چې کوم وضعیت ایجاد کی دا ډیر پا او ډیر طولانی وي وسایل فکری که کدام وضعیت نوی را ایجاد بکنه او بسیار دیرپا و طولانی می باشه میبینید شما که روسها یک وضعیت نوی فکری را در افغانستان ایجاد کردن که متمثل بود در حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا همچون احزاب دیگر چپگرا یک وضعیت فکری نوی را ایجاد کردن در نتیجه چی ایجاد کردن؟ در نتیجه فکر و فرهنګ و تعلیم و پوهنتون و وسایل غیر عسکری حکومت ها رفتن کودتا ها شدن مردم کشته شدن پناهنده شدن رفتن آمدن لیکن اما وضعیت تا به هنوز قائم است تبدیل نشدن مردم ذهنشان همراهشان است هر جایی که میرن امو نظرات با خود میبرن هر وقت که پس میرن امو نظرات با خود پس میرن تبدیلی که در صورت استعمال وسایل فکری به میان بیایه یا وضعیتی که به میان بیایه او زودتر تبدیل نمیشه هغه زر نه تبدیلی تاسو لمه سره دې خبرو کې شرک یاستئ کنه وری صحابه کرام او تابعین او دې خلکو شپ خلکو کې د ملتونو چې فتح کړي دي او یو فکر د فکری وسایلو په نتیجه کې د محراب او د مسجد او د دعوت او د مولا او د وینا او د نصیحت او دلایل او د بیان او خلکو د قناعت ورکولو او د بهترین الګو نمونې مثال دی وړاندې کولو په صورت کې چې کومه تبدیلی راغلی ده دا د تر زرو ډیر کلونو ور باندې تیریږي خو لا پاتې ده که روسانو ته ورغلي دي یا د قوقاز سیمې ته ورغلي تر اوسه مسلمانان دي حتی چې که عملی اسلام ته لري شوی نمونه لا اوس هم د مسلمانانو دي او ځانونه اوس هم مسلمان بولي یعنی زر کاله بر باندې تیر شي یو نیم زر کاله بر باندې تیر شي خو دوی به بیا تغییر ته نه آماده کیږي خو د توپک په زور چې کوم تغییر راشي د عصري د عسکري وسایلو په زور چې کوم تغییر راشي هغه په یو ورځ کوم تبدیلیږي په یو کال کې تبدیلیږي په یو میاشت کې تبدیلیږي په ماخام کې به ګوري یو شی سهار کې به ګوري بل شی په ماخام کې به یو چا حکومت وي چې شپه تېره شي سبا به ګوري د بل چا حکومت به د خلکو به شکلونه هم بدلي جامې به هم بدلي ګیرې به هم پاکې خرېلي پګړې به هم غورځولي جوماتونه به هم شاړ وي ولې ځکه چې فکري تبدیلي په خلکو کې نه وه راغلي د عسکري وسایلو په نتیجه کې تبدیلی په خلکو کې راشي نو هغه بیا په یو ورځ بیرته ځي لمنځه خو د فکری وسایلو په نتیجه کې چې کومه تبدیلی په منځ کې راشي او نوې وضعیت ایجاد شي هغه تر ډیره پورې پاتې په دې باندې تاسو له ما سره متفق یاستئ که نه اوس راځو دې خبرې ته د همدغه اهمیت د وجې نه چې دا فکري تبدیلي ډېره پاتې کېږي خپل ځان په خپله ساتي او خپله دفاع هم په خپله کوي او دا بیا د تاریخ په اوږدو کې خپل تداوم په خپله پالي دغه اهمیت په نظر کې نیولو سره غرب وغوښتل چې د جګړې ډګر تبدیل کړي د عسکري جګړې په ځای باندې فکري جګړې ته ترجیح ورکړي چې نتایج پرون تاسو خدمت کې عرض کړئ تاسو خدمت کې کوم کوم مجالاتو کې دوی کوم کوم تغییرات او کوم کوم فتوحات درلودلې دي اوس راځو د دغه فکری جګړې لږ غونې مختصرې تاریخچې ته چې آیا دا جګړه مخکې هم وه او که دا اوس شروع شوې ده دغه فکری جګړه د حق او د باطل د وجود نه شروع شوې ده چې کومه ورځ نه الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی د رسول او د پیغمبر په حیث د نبی په حیث باندې مقابل کې شیطان قسم خوړلی نو بیا دا ډول فکری جګړه شروع شوې که څه هم په هغه وخت کې لږ ساده وه وروسته بیا دا پیچیده شوی ده زه یو مثال درته وایم کله چې الله تعالی شیطان وراټه او د آدم علی السلام په سر یې وراټه دې دی وجنه ځکه د الله نافرمانی وکول او آدم علی السلام ته سجده و نکړه نو بیا شیطان څه وکول یو څو قسمونه یې وخوړل څه وکول قسمونه یې وخوړل قسمونه یې چاته یاد دي دا دا ابلیس د تهدیدات صادر کړل زه به دا کوم دا کوم دا کوم دا دغه تهدید ته درس الله تعالی ورته فرمایل چې هغه چې ما بندگانی په غو باندې د تعالی اخبارې نشته ده او هغه چې په تاب سي زیات تا او غو دوړو نه به جهنم دک نو بیا ابلیس ابلیس بیا څه وکول ابلیس توپ نه درلود بیچاره ټانګ نه درلود بیچاره ګک تیارې نه درلوده سټلایټ نه درلوده فکر یې وکړ چې دا جګړه که فکري جګړه کمه فکري وسایل پکې استعمال کمه فکري او فرهنګي وسایل نو ډېر په اسانه باندې کېږي نو بیا راغی آدم علیه السلام ته عذر زاری شروع کړي او بیا یې قسمونه ورته شروع وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ابلیس راځي آدم علیه السلام ته قسمونه یادوي والله بالله ثم تالله ای آدم والله چې نصیحت درته کوم والله چې زړه مې در باندې خوږېږي ای ای آدم ای نصیحت درته کوم خو اوس ته خو وینې چې زه تا په حق کې همدردي لرم نصیحت نه ښکار شروع کړ د قسمون قسم څه شي د عسکري وسیله ده که فکري د قسم په نتیجه کې په یو چا باندې باور راتلل دا دی او فکری بدلون دی که عسکري بدلون دی نصیحت فکری وسیله ده که عسکري فکری وسیله ده راغی ادم علی السلام ته قسمونه وخوړل چې لږ باور را باندې وکړي او بیا یې دا ورته چې زه خو تاسو ته نصیحت کوم بس زه خو وایم چې تاسو دلته پاتې شئ په دې جنت کې دلته پاتې شئ او ته خو د دې ونه نه په دې خاطر منې شوی یې چې دلته پاتې نه شي زه په دې پوهېږم چې د تا د پاتې کېدو راز په دې کې ده چې بس ته پرې وربرید کړه نو قسمونه یې ورته خوړل او خوږې خوږې خبرې ورته شروع کړې وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نو د دې جګړې دا پیل د شروع نه اول خو په تهدیداتو باندې شوی زه به دا وکم او دا به وکم او دا به وکم دا به وکم نو هغه دا هغه عسکري ډول باندې نشو کولای نو بیا یې فکري جګړه شروع کړه دا سلسله هم داسې د انبیاو سره او د مصلحینو سره مختلف شکلونه کې تیر شوی ده راغلی ده او تهمتونه باندې لګولې دي کله به شعیب علی السلام غو سړی ته چې خطیب الانبیاء هغه ته ویل چې موږ د ته خبره به نه پیو دا ته څه غړي وړي وای دا ته خبره نشي بیانولای شعیب علی السلام ته څه ویلي لا نفقه ما نفقه كثيرا مما تقوله ته بیان نشي کولای خبره نشي واضح کولای موضوع سم نشي برجسته کولای ته ګوري دا یو فکری تهمت دی د بیان په حق یو تهمت دی یا په دې معنی چې دا خبرې بیخي اصلا د اورېدو نه دي دا د پوهېدو نه دي دا خبرې همدغه سلسله چې بیا کله قریشو ته راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلکو ته ښه بیان هم کولی شي او قریش هم په دې ښه پوهېده چې دا ښه بیان کولی شي او دا بیان ښه موثر هم دی نو بیا یو بله فکري وسیله په کار واچوله د قران ته غوږ نه نیول یا خلک قران ته له غوږ نیولو د قران پیغام ته د غوږ نیولو نه ایثارول دا یو عسکري وسیله ده که فکري وسیله ده فکري وسیله ده خو که بل فرض څوک راغله او غوږ ورته نیوه او د پیغمبر هم خبرې کولې نو تاسو به داسې لغویات او چټیات پکې وایي چې د خلکو خبر غوږ وته دا خبره ورنشي سم پې پوه نشي او هدف څه دی لعلکم تغلبون چې تاسو غالب شئ نو دوی غلبه په دې کې لیدله چې د حق په خلاف دومره تبلیغات دومره چټیا دومره لغویات دومره باطل سور سور ماشور جوړ کړي چې هغه د حق پیغام ته کې پټ کړي لکه دا اوس د غرب میډیا د حق د پیغام د پټولو لپاره او خلکو ته د نه رسیدلو لپاره چې خلکو ته د حق پیغام ونه رسېږي دونه ډېر سټېشنونه دومره ډېر تلویزیونونه دومره ډېر جریدې دومره ډېر رادیوګانې چې په یو ساعت کې په یو ورځ کې په لکونو لکونو ساعته د حق په خلاف باندې تبلیغات کیږي څلور ساعته یو رادیو دوله ساعته بل رادیو لس ساعته بل رادیو څلور ساعته انټرنیټ لس ساعته یو یو یو یو سټلایټ د صحابه کرامو په زمانه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته یو حکومت جوړ کړ نظام ورته جوړ کړ مدینه کې د دوی لپاره یو د ژوند یو بهترینه طریقه جوړه کړو د دوی یو حیثیت قائم ک او د انصارو ترمنځ چې هغه زړې دښمنۍ وي هغه ختم شوي د اوس او د خزرج یو سلو شل کلنه دښمني دا ختم شوه په خپل منځ کې شیر او شکر شول هر چیرته د بل نه قربانېدل نو يهودان خو د دوی زاړه یاران ول يهودانو په دوی کې د جنگونه تازه ساتل تیر سل کاله ولې به تازه ساتل دوی پکې دوه ګټې درلودلې یو ګټه دا درلودله چې يهودان چې هغه اهل ثروت وو او اهل صنعت هم وو او اهل تجارت هم وو نو د دوی ثروت او د دوی تجارت او د دوی صنعت دا په هغه صورت کې مفید واقع کیږي چې مارکیټ ورته جوړ کړي چې مارکیټ نه وي نو څه به خرج کی څوک به د دوی پیسو ته محتاج شي نو بیا به جنگ تازه که بس دایو طایفې ته به چې بس موږ تاسو سره یو تورې هم درکوو ځوانان هم درکوو پیسې هم درکوو خیر د وروسته بیا راکړه هېڅ پروا نه کوي خو ګورې چې کمه ورته ونه وایه بس دوی به یې چارج کړه چې دوی به یې چارج کړه دوی به په هغوی به نور خلاص شي هغوی به یې ښه وډبول بیا به بله پیسه راغله چې موږ خو څه له هغوی نه کم نه یو هغوی چې دوی ته مالي سپورټ ورکوي موږ هم تاسو درکوو بس لږ غونې سود ده دا به بیا خیر د راکړې پروا نه کوي دغه تورې دغه واخلې خیر درځانه به درکو درته نو يهودانو به تل کوشش کاوه چې مدینه خپل مارکیټ وساتي د خپل مال لپاره او د خپل صنعت لپاره او د خپل ثروت لپاره دا په خلکو کې وچلوي د دې لپاره یو سرکلنګ پیدا کړي دا داسې وچلېږي دا پیسې هم وچلېږي سورې هم وچلېږي خبرې هم وچلېږي یو دا هدف و او دویم هدف دا و چې یهود د مدینې اصلي اوسېدونکي نه وو دا له بل ځای راغلي قبایل وو هغوی په دې پوهېده چې موږ دلته بس یو څو کوره یو او د شاوخوا ته اصلي قبایل او اصلي عرب دي که لږ دوی غونه موږ ته متوجه شو او لږ په قرار شو د آرام سای واخیسته نو خو د خپل منځ کې یو بل خوري خو ما خو تر ټولو نه خبر ته خوراکي نو راځه دوی په جنگونو کې داسې مشغول ساتي چې موږ ته اصلا پام نشي بیخي ا د يهودانو په خلاف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو يهودانو حرکت کرا کرا محدوداوه محدوداوه محدوداوه او هغه مسلمانان شو انصار په خپل منځ کې سره خواږه شو نه چا دینه پور اخیسته نه چا تینه سود اخیسته نه چا تینه توري اخیستلې نه چا تینه مرسته غوښتله بس هغه د دوی بازار سوړ شو چې بازار سوړ شو نو بیا یو ورځ یو ځای کې انصار ناست دي ښه خوږ مجلس ده څو کسان هغه دي خزرج دي څو کسان اوسیان دي او ښه خواږه منځ کې خبرې خپل منځ کې اختلاط کوي یو يهودي سپینګری چې د حالت ولید نو چې ښه دا غري چې پرون به یو بل څنګهونه نیول پرون به یو بل وزل او نن بیا دونه سره خواږه شو دا څه کله برداشت کولای شم دا خو چې دوی سره یو شو سبا زمونږ خیر نشته ده په موږ سره پورته کیږي نو بیا غلی کور ته لاړ او په کلي کې هلته یو هلک پیدا کړ یهودی هلک وایي څه شعرونه میرونه درته یاد دي او هغه د زړو جنگونو چې د اوس او خزر ترمنځ به کېده بس څه هغه ته ور یاد څه دور ته ور یاد کړه نو بیا ټول چې ته راشه زه ته به څه کېنه زه تر څنګ زه به د اوسیانو په ملاتړ باندې څه شعرونه وایم او حضرت خزرجان به پکې وټکوم او ته په جواب کې بیا د خزرجانو په ملاتړ او د اوسیانو په خلاف نه غزاړو شعرونه چې په خوا ویل شوی دي دا ته وایه نو په دې طریقه باندې یو د بل ځواب به وایو وایو اچھا راغی د یو د سپینګری يهودي یو شعر شروع کړ هغه لک ورته ځواب ویلې د بیا هغه بیا یو شعر شروع کړ د ورته ځواب ویلې او دا ځوابونه په دې ډول چې نه موږ ظالمان نه وو تاسو په موږ ظلم کړی وو او که موږ خپل ځان دفاع نه وکړو نو تاسو به موږ داسې کړی وي داسې کړی وي د ویل نه ګوري څنګه په تاسو کې څنګه په ادب کړی څنګه دونه درکې ووجل څنګه د تاسو دونه مال غنیمت کړ څنګه دا ول جکړه څنګه دې ته مجبور کړی نو کرا کرا د صحابه د دې خبرې اورې دې ته متوجه شو چې متوجه شو نو هغه خو د تیږي نه و د فولاد نه و د غوښې عواطف درلودل احساسات درلودل کورنۍ درلودلې هر کو هر کور او هر قوم او هر قبيله هر پخې مړی ور کړی وو لا زخمونه یې تازه وو په نفسونو کې نو د شیانو ته بیرته دا همغه دي نو د انصارو په خپل منځ کې وایي چې یاره خو که تاسې نه وایي کړی موږ کله کول خو بس جنجال په تاسې کې و آیا تاسې ته ویل نه اصلا ظلم تاسې کړی و موږ چېرې کړی و تاسو په موږ کې داسې چل کړی چې موږ بیا په تاسو کې داسې دا خبره سره ګرمه شوه ګرمه شوه چې ګرمه شوه په خپل منځ کې اوري سره پورته شوه چې پورته شوه چا سره توري یو د بل په خلاف توري راپورته کړي او بیا هر چا خپل قبیله ته نارې کړي وا اوصاف ای اوس والا ورورسېږي د بل نه کوه خزرجا خزرج والا ورورسېږي هغه يهودي سپینګیري يهودي هلک ځان وویسته چې میدان د معرکې ګرم ولید چې اوس بس اوس نو وینه بهیږي غلی ځان وویسته لاړه په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منډه منډه ورته راغی چې راغی نو بیا دوی ته نصیحت وکړ او ورته وی فرمایل چې ورسره هغه نه چې الله تاسو هدایت وکړ او تاسو کفر په اسلام باندې تبدل کړ او زما په وسیله یې تاسې هدایت ته راوستئ تاسې بیرته جاهلیت ته ګرځئ او په داسې حال کې زه په تاسو کې موجود یم ناست یم تاسې جاهلیت ته ګرځئ یضرب بعضکم رقاب بعض یو د بل سرونه الوزوي سټونه الوزوي ورته نو هغه بیرته متوجه شو چې دا موږ څه کوو پیغمبر موجود قران نازلېږي د اختلاف او هغه هغه نشته دی عامل نشته بس د بل شخص خبره باندې موږ متاثر شو نو د جوش نه بیرته هوش ته راغلل چې هوس ته راغلل نو هغه د سیسه شانده شو اوس دې د سیسې ته تاسو وګورئ چې په دې ځای کې نه توپک استعمال شوی نه توپ استعمال شوی نه توره استعمال شوی نه مال استعمال شوی هیڅ شی استعمال شوی په دې کې فکر استعمال شوی شعر استعمال شوی پیغام استعمال شوی وینا پکې استعمال شوی ده د صحابه کرامو غوندې خلک هغه چې د ملایکو سره به یو ځای ګرځېدل جبريل به په خپل سترګو ویده چې د پیغمبر مخ ته راځي کینی او د پیغمبر په زنګنو لاسونه ږدي او دوی ورته ګوري جبريل به په سترګو لیده اسی خلک هم د غزل فکری نه یا د فکری جنگ نه متاثر کیږي ځکه بشر وکنه ملائک خو نه او معصوم خو نه وکنه انسانانو مشکلات غاللی و تیر کړی و نو چې د هغوی په زمانه کې خبره دې ته رسېږي او وسیله د دې جنګ یا د دې فتنې څه ډول وسیله ده فکري وسیله ده که عسکري وسیله ده یو فکري وسیله ده همداسې د صحابه کرام په زمانه کې یو بل مثال موږ ګورو چې کله د تبوک د غزوې نه یو درې کسه صحابه بیرته پاتې کیږي یو کعب ابن مالک رضی الله عنه او یو هلال ابن امیه او یو مراره بن ربیعه دا درې صحابه پاتې کیږي منافقان نه دي مخلصان دي بس پیښه شو ورته پاتې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځي منافقانو قسمونه ورته خوړل دوی نرغوندې ورغله ورته چې یا رسول الله بس اچل نو اسی بس نصر باندې لګوندې ضرورت شو پاتې شو ته به اوس ځان قسمونو ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره یو تعدیبي معامله شروع کړه چې دوی لږ باندې پوه کړي لږ تعدیب کړي چې په آینده کې داسې ونه کوي دوی موقتي غونې مقاطعه ورسره اعلان کړه څه ورسره وکړه خپل ورسره نه غږېده صحابه یې منع کړه او حتی چې د کورونو خلک هم ورنه منې کړو چې غږېږي به نه په دې زمانه کې غساسنه ورته ویلې د غسان د کورنۍ شاهان و شام خواته عرب و خو مسیحیان شوي و د دې غسانیانو پادشاه یو څوک راولېږي چې خط ورسره دی مدینه کې ناری وهي من يدل على كعب بن مالك من يدل على كعب ابن مالك کعب ابن مالک به څوک راوخي کعب ابن مالک به څوک راوخي بس خلک خو غږیږي نه ډېر خو یو بس یو چا اشاره وکړه چې هغه دی راغی ورته او یو خط ورسره و دا خط ورته ورک خط چې ورته ورک ګوري چې د مدینه منورې یو فرد ته د صحابه یو عادي انسان ته کعب ابن مالک ته یو پادشاه خط ورته لیکلی دی یو بل ملک رئیس جمهور ورته خط لیکلی ده دی ورته دا لیکلي دي کې چې زه خبر شوم چې ستا ملګري یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا سره جفا شروع کړې ده او تا الله دونه خوار نه پیدا کړی ته موږ سره یو ځای شې موږ وطن ته راشې موږ به د تا قدر وکړو د تا مواسات په وکړو دلجویي به دې وکړو او الله خو ته ذلیل نه پیدا کړی نو دا صحابي وایي چې ښه دا نو یو بل فتنه شو یو بل ابتلا شو خو هغه د پیغمبر شاګردان وو هغه د قران اخستونکي او قران په یدل دا نه ویل چې د قران ملایانو ته راغلی د قران موږ ته راغلی دا هر فرد ته راغلی نو بیا هغه وایي چې دا خو یو بل ابتلا ده د رسول الله مرور سم اولاد شمه او تب مسیحي شمه نعوذ بالله او بیا د پادشاه په مهمانۍ کې الته عايش او عشرت کوم هغه خط راوړل کور ته او په کور کې خځه تنور اچولې او په دې تنور کې دا ور واچاو او سره لمبه یې کو بس لوخړې اسمان ته وخت نو دا وساسي وری چاته خط لګل یو څوک د بل چانه انشعاب ته آماده کول انشقاق ته آماده کول د چا په خلاف باندې یو بل موقف د اسلامي مرکزیت د اسلامي حکومت د اسلامي نظام د اسلامي قیادت په خلاف یو ډول انشعابي نظریات ایجادول دا فکری وسایل دي که عسکري وسایل دي دا فکری وسایل دي دا فکری وسایل هم داسې را روان و را روان و تر دې چې دولس سوه او پنځوسم میلادي کال را ورسېدی په دې کې صلیبي جګړې هم تېرې شوې انشاءالله خبره کوو پرې باندې بیا او ډیر مشکلات د شرق او د غرب تیر شوي وو دغه نه د فرانسې نه د فرانسې نه نه هم لویز د دوی لویز به دوی پاتشاه ته ویل کېږي جمهور ته ورته وایي څو ورته پرزیدنت وایي څو ورته صدر وایي څو ورته چانسلر وایي د هر هیواد د مشر بل لقب یو نوم وي د فرانسې د فرانسې نه د دې ځنه راغله او دلته په مصر باندې حمله وکوله د فرانسې رئیس جمهور نهم لویس دی په خپل په دې حمله کې شامل وو او بیا دلته د نیل په غاړه باندې په مصر کې په یو جګړه کې دی اسیر شو د فرانسویانو فوج ماتې وخوړه او دی اسیر شو په 1250 میلادي کال کې چې اسیر شو نو نور فرانسویان وتښتېدل او د مسلمانانو په اسارت کې پاتې شو دلته دی تقریبا د یو کال یا د یو نیم کال په شاوخوا کې د مسلمانانو سره اسیر و د فرانسې رئیس جمهور د مسلمانانو بندي و په دې بند کې هغه وخت ضایع نه کړ بس ناس په وجه اصل کې ناسلو نه خو فکر کول ښه دي نو بیا یې په دې باندې فکر وکاوه چې دا د غرب هیوادونه قوي هم دي لښکر هم ډېرې لري ملاتړ هم ډیر ده جنگي تجربه هم لري زاړه دولتونه دي یونان او د روم دولتونه هم اداره کړي دي لشکر کشایي باندې هم پیږي خو چې هر وخت دغه تراشي بس دغه یو پټۍ نه دغه سمندري پټۍ نه وړاندې نه راوړي نه یو ورځ مکې ته راورسېده نه مدینې ته راورسېده نه یو ورځ عراق ونیو بس دغه ته راشي نور بس دلته بیا سل کاله پراته وي زور وهي وهي وهي اخر ریورس لاړ شي بېرته دا څه وجه ده په دې مسلمانانو کې څه چل ده د دوی د قوت سرچینه چیشکې ده د دوی د قوت سرچینه په څه شي کې ده یو کال یو نیم کال تفکیر او د سوچ نه ورسته د مسلمانانو د قوت سرچینه پیدا کړه او هغه دا چې دا قوت معنوي سرچینه لري دا قوت مادي سرچینه نه لري په مادیاتو کې مسلمانان کم دي نو بیا له دې ځنه دی د مصر نه تبادله شو بلکې هغه فدیه ورکړه د فرانسې حکومت مسلمانانو ته دی آزاد کړ دی چې له دې ځنه بیرته لاړ فرانسې ته په فرانسې کې فرانسویان اهل فکر او نظر او عسکري خلک او سیاسي مشران دی راټول کړو بیا هغه ته یو بیان او صادره کړه چې د بیانې عنوان دا و چې کچېرته تاسو واړی چې مسلمانانو ته ماتې ورکړي نو تاسو خو جنگونه د دوی سره تجربه کړې دي او په هر جنگ کې ماته خوري او دوی عین اروپا ته درپسې راورسېدل راغلل په هر جنگ کې ماته خوري نو که چیرته غواړي چې تاسو مسلمانان مغلوب کړئ تاسو د دوی فکر او د دوی عقیده باندې وار وکوي د دوی په فکر او د دوی په عقیده باندې گزار وکوي فضربوهم في عقيدتهم فإنها مكمن القوة فيهم عربي کې دغه عبارتونه ترجمه شوي وایي چې د دوی عقیده تر کار لاندې ونیسئ د دوی ذهن او فکر تر کار لاندې ونیسئ ځکه دا د دوی ذهن او فکر دا د دوی د قوت کمینګاه ده دلته پټ ده د دوی قوت دا فکر باندې فکر باندې کار وکوي نو بیا هغه و چې په فرانسه کې او په اروپا کې دغه زمانه په مکتبونو یا پوهنتونونو یا په اداراتو کې په استشراق باندې او په دې باندې کار وشو چې څنګه د مسلمانانو ځوانان راشي دلته تربیه شي مسلمانانو بچیان په غرب کې تربیه شي اول د غرب یو برخه خلک په اسلام باندې تربیه شي خو وایي نه مني اسلامي علوم زده کړي وایي نه مني مسلمان نشي او بیا دغه خلک دلته راشي تر دې یا دا خلک وروسته بیا راشي په دې ځای کې مکتبونه او لیسې او وزارتونه او پوهنتونونه او اکاډمۍ او ادارې تعلیمي ادارې په شرق کې دلته جوړې کړي نو بیا همدغه وسیله ډېره کاریګره واقع شوه او مسلسله دوی په دې باندې کار وکاو نتیجه یې دا شوه چې نن موږ او تاسو په خپلو هیوادونو کې پردي ګڼلی کېږو زمونږ فکر زمونږ فرهنګ بېرته پاتې ګڼلی کېږي د غرب فرهنګ متمدن ګڼل کیږي مسلمانانو سره د ښه او د بد معیارونه پردي شول معیارهایی که خوبی و زشتی را به او تفکیک میکردن اجنبی شد استندردهایی که مسلمانان زندگی خود را به او رسم و رواج باشه عادت باشه کلتور باشه فرهنگ باشه تجارت باشه شیوه زمامداری و حکومت باشه تعلیم و تربیه باشه زبان باشه اخلاق باشه هر چیزی که مطابق میارهای غرب باشه درست هر چیزی که مطابق میارهای غرب نباشه هر چقدر ارجمند باشه هر چقدر ارزشمند باشه او غلط همی بود که لویس تاسع یا نویس نوم نظریه جنگ فکری را با مسلمان ها مطرح کرد نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا و بعدش که اروپایی ها و امریکایی ها موقف مشترک را اتخاذ کردن در برابر مسلمان ها بالای امی موضوع کار کردن و امروز هر کس مقتدری را که در هر مجال زندگی در هر عرصه زندگی میبینی خواه او عرصه عسکری باشه او امنیتی باشه اقتصادی باشه فکری و فرهنگی باشه ادبی باشه و اجتماعی باشه هر چیز باشه اونها یا هم فارغین دانشگاه ها و پهنتون های غربی هستند و یا هم فارغین مراجع تعلیمی هستند که غربی ها در شرق ایجاد کردن که غربی ها در شرق ایجاد کردن ما شما میبینیم در افغانستان ما شما شاید بگوین که کیها چرا ایجاد کردن یک چند مثال خدمت شما عرض میکنم باز انشاءالله فرصتش میه به تفصیل بالاش گپ میزنیم در افغانستان پوهنتون کابل از طرف کی تمویل میشد از طرف کی اداره میشد عموما از طرف امریکایی ها پل تکنیک از طرف کی بود از طرف روس ها لیسه استقلال از طرف کی بود فرانسوی ها لیسه امانی از طرف کی بود جرمنی ها حدیدیه سره سکی تمویل و توجیه می شد انگلیس ها همی کمترینش هم ترکیه بودن ترکیه سیکولر میبینیم که یا هم ادارات تعلیمی ما از طرف هند تأسیس و توجیه میشد یا از طرف امریکا یا از طرف فرانسه یا از طرف جرمنی از طرف کشورهای غربی باز جوانان که فارغ می شدن طبعا دیگه امون میارهایی را که در امون مکاتب و مدارس و پانتونا خواندن و امون زبانهایی را که خواندن امون ادبیات را که خواندن امون رنگ زندگی غرب را که در اونجا دیدن و گرفتن امور باید در زندگی تطبیق و تمثیل بکنه عملی بکنه بله اقتدارشان همونجا میبردن و با اقتدارشان خودشان میامدن اینجا و اینجا تدریس میکردن حتی در لیسه ها در لیسه های اطرافی میرفتن اونجا مدرس میبودن امریکایی ها میامدن فرانسوی ها میامدن در زمان داوود و زرشا اونا خودشان میامدن اینجا و مردم تدریس میکردن یک مجموعه از بهترین جوانان ما را با خود میبردن از طریق سفارت ها و از طریق کانکورها و از طریق ارتباطات شخصی که با وزرا و با اهل حکومت داشتن با خود می بردن تربیه می کردن و از اون طرف پس روانش می کردن و باز دیگه اتوماتیک یا وزیر می شد یا مشاور می شد یا هم رئیس می شد یا هم یک چیز می شد حتی حکام ما یک قسمت زیادشان از بیرون تعلیم گرفتن خود زارشا تعلیم خود در فرانسه گرفته بود زبان فرانسوی و زبان ایتالایی و زبان انگلیسی را بلد بود و تعلیم خود به فرانسوی گرفته بود دیگه این هم یک تاریخچه مختصری از جنگ فکری بوده سبب انشاءالله په دې باندې خبره وکړو که د الله رضا وه چې ولې دوی فکری جنگ ته ترجیح ورکړه پرون خبره دا وه چې یو جنگ دی او دغه آثار وه د نن خبره دا وه